او د دنیا دا زمانہ ختمې دل بران قریب شي دا برا قریب شي د اقترب الزمان یومانا علماء کرام داسې فرمایلی دا زمانہ چې به قیامت ترا نږدې شي متفق علیه دا شپک سل ویختمای سره بازی کی روایاتو کی د دینه کم راغلی بازی کی د دینه زیات راغلی دی د حدیث اگر چې بازی علماء سمانا کړي علماء دا خبره خو حکړی دا چې د دې سیلم صاحب شریعت ده ده مونږ نه دا مونږ ته د الله د حبیب نه دی حدیث بارک صحیح صحیح علم نه در رسیدنه چې د شپږو سلويختونه یا باز روایتو کې دینه کمو زیات راځي چې د دې صحیح مراد او مقصد سره پس چې د الله د حبیب او د الله مراد وی زمون په ایمان دې متفقن علی وفي روایت اصدقکم رویان ډېر رښتینی پتا سو کې په خوب کې اصدقکم حدیثا ډېر رښتینی د تاسو نه په خبره کې وصلی الله تعالی علی خیر خلق